کوا ما پیلرا و امر بالعرف او حکم کوا د نیکی و عارض عن الجاهلین اما غواړه د جاهلانو نه و اما ينزغنك من الشیطان او کچری ورسی تا د شیطان نه نزغون سو وسوسه پستعذ بالله بناواړه په الله سره انه سميع يقين الله اوریدونکو بوده د دې څه مطلب مې منځغنه کې من شیدونه ته بیان کې نو شیطان د توسوسي غرزي چې ولې ته بیان د خلک مخالفت کوي م بیان او د قران چې نه مني نو بس تعوذ بالله سو یا په وخت د عبادت او د بیان کې شیطان په قسمه قسم سوچونه لراولي چې پلان کې کار ورانی کې غدا کې پلان کې ورانی کې نوز بالله وای ځکه چې شیطان دې اړې دین نه ان الذين اتقوا يقينا خلق جزان یو ساتلو یمدونهم راکا کی دیو لرا پیس پیلغی سرکشی تا ثم لا یقصرون یا کمی نکی و اذا لم تاتیم بیایتن کله چې را نه وړي ته دیو ته بیا آیت څه معجزه د دیو د طبیعت دی وی معجزه غواړي او پیغمبر ته دا کار او کدا کار وته د دیو د طبیعت مطابق کارونه کی قالو نو وی دی لولا تبیتا ولې غره نکړه زموږ دا خبره نو چې دې ویل دا دی ولې ونه کړه قول و انما تبعوا ما يوها وهي کن زتا بيدارکم ما يوها الیا هغه چې وهي کړی شوی د ماته ما يوها الیا هغه چې وهي شوی د ماته الیا من ربي ما ته طرف طرف زمانہ هذا بصائر من ربكم دا قران بصائر د پوی دلایل دی من ربکم طرف طرف سازونه د پوی خبرې دي بصائر د پوی او د نصیحت او د عبرت خبرې دي مې ربکم طرف طرف تاسو نه بصائر بصیرت پوی ته وي دا د پوی کتاب او د پوی خبرې دي طرف طرف تاسو نه اې دې قرآن او رحمت دې لپاره قوم یومنون چې مال لري و اذا قرئ القرآن کله چې لستل شي قرآن پس تمیو لون غوکې ته وانسیدو چوب شي لعلکم خام غترامون چې پتا زرام کړی شي دا عام دی امام پسې هم کولاړي نو پستمیعو وګ ورته کیږي وازیدو خطبه چې ویل کیږي نو پستمیعو وازیدو یعنی خلک به کیږي امین امین هغه امام پسې ودا نشته ځینې په کې لاسونه اوچت کیږي ا البته چې کله هغه باران غواړي نو باندې لاسونه اوچتول شي یا بل لاسونه اوچت کی باران نه غواړي چې هغه خطبه وي اټیم کې د نبی علی السلام نوم هم چرشي ما به نه اخلي انسان شغل پرې دی نور او استماع توجه سره خورګه اوریدل د امام قرات ته ابو هرره رضی الله تعالی عنہ حدیث کې راځي ابو هرره رضی الله تعالی عنہ چې موږ د کېږي دا چې عمل لمه قرب په پاتې لګیدل بلا صلات له چې سورې پاتې ونه ولا صلا د دې موږ د کېږي نو د دقه حدیث تشریح بیا امام ترمذی رحمت الله علیه کړی دا او پای امام ترمذی حدیث ذکر کړل چې مل لمه قرب په پاتې کتاب بلا صلات له اذا کان وحده دلته په دې امام بخاری په روایت کې نشته دی او د امام ترمذی په روایت کې دا دی کله چې ځان لې سورې فاتحه و نه ویلي نو زه مزینه کی او دا زموږ مسلک دی دا زموږ دی زموږ مسلک دا دی چې کله سړی وازي سورې فاتحه ویل واجب دی سړي سورې فاتحه موږ وی واجب دي دا نشي ویلای سورې فاتحه ویل واجب دي او سنت دي موږ وی سورې فاتحه ویل واجب دي سورې فاتحه د سورت سره یو ځای کول دا واجب دي سورې فاتحه د سورت مخ کې ویل دا واجب دي صحیح ده اوس که سورې فاتحه سړی نه یره شو او اولی سورت ویلې به سورې فاتحه ویلې دا به سیده ساه کوي که سورې فاتحه دې نه یره شو ډارې کې سورې شروع کو او راکاته شو بیا بس کوي سیده ساه کوي خدا حکم د چا دی یوازې سړی دی یوازې دی نو دا حدیث عام دی چې چا سورې فاتحه ونه ویلي مونږ یې ونه شو او د دې تخصیص د دې داس خاص کړه کم دی امام ترمذی چې کوم حدیث نقل کړی دی په هغه حدیث سره د حدیث څه شو خاص شو دریم دا چې کله چې امام قرت وی مسلم کې حدیث دی الامام ضامن والمؤذن مؤتمن امام ذمہوار دی نو دې شي ذمہوار دی د قرات ذمہوار امام دی امام قرات غلط وکړو موزي پاسي چونه د چا پاسي دی ټول مقتدر موزي پاسي دی نه کی رکوع سجده ټول مانځه کی امام ذمہوار دی د چا د مقتدیانو او د امام موز باندې بنا دی د چا مقتدی موز نو چې امام قرات کوي نو مقتدی بچپی او حدیث کې راځي موږ تقسیم شوی دی دا د امام چې کوم سوي هغه مقتدی نه وي بیا او مؤذن امانتګر دی دی به بیاټي مازانونه نه کوي ټیم نه مخکي ټیم نه رسو ازانونه نه کوي حدیث کې راځي بل ابو هرره رضی الله تعالی عنہ دغه حدیث دی چې من لم يقرأ بفاتحه الكتاب چا چې سورې فاتحه ونه ورسره دغه بزونه شو شاګرد ته نه تاسو کو چاته وو شاګرد څه تاسو ته کو ستاسو وقد تكون من وراء الامام استاذ موږ چې امام نه ورسته ولاړ یو بیا به وایو سوی شاګر ورته چې امام پسې ورسته ولاړ یو بیا به سورې پاتې وایو نو ابو رضی الله تعالی سوی دسی وته نوې چې نعم ا وایي به وس سوی جواب شاګر لور کوي اقرا په نفسك يا فارسي فارسیه فارسی خوانه دا پسې کې وایا په زړه کې زړه کې ته قرات وایي یو سړی په مانځي کې دې ولاړ کې سید امین لالا ته ګوره دې ته ګوره ازین خلک دې کوي شونډې بندي او مونږ وای او مونږ کوي د دې د مونږ نه کوي قرات به دومره کې ځان لږي چې په خپل اوري نو ځینې خلک ځي دسی منځ کې خله نه کولاوي نو اقرا فی نفسک یا فارسی مطلب دا چې په زړه کې وای نو د زړه هغه ته قرات نه وای زړه هغه ته نه وای قرات نه وای چا چې دې چلو کو نماز نه کیږي چې په زړه کې تلفظ پر مانځ نه کوي او په زړه کې په مانځ سورې پاتې غونډ او سوچ کې وږي به نماز یو شو نه کیږي د دې اقرا فی نفسک نفس ته وای زړه ته وای پزړ کی وایا مطلب د برور رضی الله تعالی عنہ چې امام بزی ولاړی نو پزړ کی سورې فاتحه وایا معنی چې امام سوی نو باغ باندې څه کوا سوچ کوا زړه کی وای نه سره سوچ کول دي هغه ته توجه وکړه د برور رضی الله تعالی مطلب داو خپل شاګرد ته وای د سینې وجاو امام پسې به وای او بالکل بغیر د دینه مونږ نه اقرا په نفس کې مطلب دا دی چې دا په زړه کې وایا د سی وتول نه وای چې وایا واو ټیک دی وایا پسې وای په زړه کې وایا زړه کې تقرت نه وای سنوي اته قرات نه وي اته سوچ او فکر تدبر وي د امام په دې قرات باندې سوچ او فکر کوه نو قران خپل دې حکم دی چې قران کله ویل کېږي څه کوي وګو ته کېږي او چپ شي او حدیث کې راځي چې نه سورې باندې نه بغیر مونږ نه کېږي نو ما د څه ویلي د حدیث تفصیل بل حدیث کړی دی بل حدیث کړی دی چې سورې فاتحه چاونه ویلي خو چې کله یو عزیز ترمذی کې حدیث دی امام ترمذی وایي چې دې حدیث مطلب دا دی چې چا سورې فاتحه ونه ویلي مونږ نه کیږي کله چې دې بچا پسې یو لاړی امام پسې داغه حکم نه دی دې چې ځان لای د دقه حدیث تفسیر چا کړی دی امام ترمذی حدیث کړی دی یو جواب دویمه خبره دا ده چې کوم حدیث د ابو هرره رضی الله تعالی عنہ دا نقل لې چې چا سورې فاتحه ونه ویلي مزینه کیږي دقه تاسو ته شاګرد کړي دي دا روایت چا دی ابو هرره رضی الله تعالی عنہ او ابو هرره رضی الله تعالی عنہ تاسو چا کړي خپل شاګرد چې استاد جی موږ چې امام پسې ولاړ نو بیا به څه کوو ابو هرره رضی الله تعالی عنہ ته څه نه وایي او بغیر سورې پاتې نه مونږ نه کیږي وایي به دې نه وایي دا نه عام ورته نه وایي وي په زړه کې وایا زړه کې څه نه وایي قرات نه وایي اته سوی سوچ او فکر وایي دیو جنا امام پسې چې سړی ولاړی په جهاري مونږ کې سورې پاتې ویل نه دی پکار یو د احادیث د وجنه دویم د قران د وجنه قران کې چې معنا راغله چې نه وایي افغانستان کې مونږ تل لټره لګنه ټاګور ته ویل الته زمونږ چټي وای ورځ مونږ اټانګو ته لاړو د لشکر ته بیا دو بسونه به هر جمعې پر ورځ زیارت پر افغانستان ته تلل دلته پیښور نه او 3 400 کسانو الته چې مونږ رالو دا کی څه عجیب غوډي کیفیت داو چې یو خو ناشنا ناشنا شیزونه پکې مونږ لیدل په خپل سترګو چې سړی اوریدلی یا جدای لیدل لیدل ځان لې نو یو هغه ګوریلا کسان چې نو ته به چارجر جوړه کې کړې دې چې به کې خو لس لس کسان برادل او د کالتو سره اړبي او د دومره ځای کې یخي لګا داسې او ير الله دې منه ګناګاری دې د جمعه ته سړې دي دا موګي چې ولاړ دي زموږ دې دروازې نه دي موګي دا موګي بل لري ته دې نه لاړ ځای کې فکر دې وچ بس دې زموږ دې امارې د اخیره نه سر ته برابریا ولې دې دومره فاصله کې زموږ دې دروازې نه او په اړه چې کولې ګوري لو داو او هغه په 10 د سړه زبانه اړه بي د کالتو څنګه نشوشته ولاړی ازم کو نورستانه مرګره هغه متره کې د پرلومبي ډډه سره نه خطا شو نو د ماشين پیسې بدل درکړ یو کې دالې ما یو کې د کاجو کسان نو هغه یو زموږ نورستاني مرګري سون خاطو وی سوري فاتحه هغه بل ځکه ټیل نو کور کو هغه باندې باندې به بوتل د جهاد پټرل هغه به تاسو معمولی غوندي حال دې دغه د ګوري دا او نور به ته دا جامین وای او قیرت وای امام پس کې اورپ لیدنه کو د دې ټریلنګ بوله ورکو نو غانجو الک الک هغه غسر کې و کې وته ایوب نو میوز مو مرګره نورستان دا غسر کې وته وی وی سوري پاتیا تاسو ولې نه وای امام پسی نو په دغه ځای کې باندې شو بیا د مانځه ټیم شو نو چې څنګه د مانځه ټیم شو مس پخې نو غر شو ټول ډوډانو سره رامنډې کړې جمعات ته نه د دوړي په جمعات کې جوړې شو موږ مخکې ولاړ یو زه سره په دویم سب کې سړی دومره په زور ټیز واچو پنجابیانو ټول کنه دومره په زور ټیز واچو چې موږ مخکې په دویم سب کې دویم په دریم سب کې ولاړو مخکې سب کې موږ ولاړو موږ واورې بس چلی چې بوج نه کړي نو دا او چې و आवाज دی ووري د بوج نه کړي نو یې مزګي دا دې دا موږ دا لکه زموږ لیدلي او ریدلي خبرې دي د چا ویلې نه دي موږ مزه دی واجب خو دې دین نه ساجي به خو کار کوي نور هیڅ نشته نفسي دشمنی ده دغه سره ده د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سره ده بس نو اذا قرئ القران فاستمعوا وانصتوا لعلكم ترحمون خامخ چې پتا سره هم کړی شي واذكر ربك يا دبر خپل په نفس کې په زړه خپل کې نفس کې باندې زړه په زړه خپل کې او حدیث کې سره دي ما اوس مخ کې ویلي اقرا في نفسك د دې ځین نفس کې باندې زړه دي او هغه سورې مایده کې بدل شي تعلم ما فی نفسي ته پیږي په الله چې زما په زړه کې دي ولا اعلم ما فی نفسي کده الله زړه خو نشته نه فی نفسي کده نفسي کې نه پس به بس نه نه تزرعا باجزي وخيفه او بيرا یو خوف یده یو خیفه ده د خیفه په لاره یره سره ودون الجار من القول او نه په زور د وینا نه بالغدو لا سال سبب بیګا الله یادوي خو چې به ونه وایي په یره یره به یادوي پټ پټ به یادوي ولا تکم من الغافلین مکه غافلانونه او مکیږي دغه پلانو نه ان الذين عند ربك یقینا خلق چې په دې ضرب ستادي من د الله سره دی ملائک لا یستكبرون عن عبادتي لوینه کوي د بندګۍ د الله نه او یسبحونه او پاکي بیان د الله ولو دی الله پر یسجدون سجده کوي